بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد آه، تیرو درسونو فأولا په اوله ورځ لمجاهد مسؤوليتنا لخفل د خفل هدف خپلې قضیې او خپلې تګلارې په اړه واورېدل په بل درس کې د مجاهد مسؤلیتونه له دښمن سره د تعامل په اړه او په ننني درس کې چې دریم درس دی د همدې سلسلې په دې کې د مجاهد مسؤلیتونه له خپل ولس سره د تعامل په اړه باندې اورو مجاهد له خپل ولس سره باید څنګه رویه ولري څنګه تعامل ورسره ولري په دې معنی چې دی په خپل ولس کې څنګه ووسي څه ورسره وکړي که چیرې مجاهد دغه جانب ته پام وکړي او له خپل ولس سره د تعامل یوه ښه لاره غوره کړي نو یقینا چې دا ولس مسلمان ولس دی مؤمن ولس دی شهید پرور ولس دی د قربانۍ ولس دی دا د ده تر څنګ درېږي دی تمویلوي ده ته په کور کې ځای ورکوي ده سره زوی ملګری کوي ده ته پناه ورکوي د ده زخمي سمبالوي د ده شهید سمبالوي د ده د بچي قدر کوي د ده د یتیمانو سرپرستي کوي د ده اواز ورغبرګوي د ده دعوت ته لبیک وایي او د ده په وینا د دښمن مقابلې ته راوځي خو که چیرې مجاهد د خپل ولس سره داسې یوه رویه غوره کړي چې هغه نامناسبه رویه وي نو یقینا د وخت په تېرېدلو به د همدغه ولس خلک د مجاهد په خلاف درېږي کله به نفرت ورنه کوي ځان به ورنه لرې ساتي کله به معذرت کې نه غواړي یې پناه نه شم درکولی کله به زوی ته وایي چې تم داسې سړی کېږي تم جهاد کوې لکه د دوی چې مجاهدین د داسې شی درنه جوړېږي که داسې شی درنه جوړېږي الله دې مجاهد مه کړه کله به بیا د دښمن په صف کې درېږي دا ولس کله به د خزبکیانو په شکل باندې د تا مقابلې ته راوځي کله به د قومي ملیشو په شکل باندې راوځي کله به د دښمن په نفع او د تا په خلاف د دښمن لپاره تجسس کوي چې په هر ډول یې وسه وشي د مجاهد په خلاف دغه موقف نیسي ملامتیا به یې تر ډېره حده په دې ولس نه وي ځکه ولس سلمان ولس دی مسجدونه پکې ودان دي منارې یې دنګې دي اذانونه پکې اورېدل کېږي حجونه ته ځي مساجد له خلکو نه ډک دي اولادونه سهار وختي ملا ته لېږي دا ټول په دې دلالت کوي چې دا ولس د اسلام سره التزام لري تاسو سهار مانځه نه وروسته چې کله جومات نه ګرځئ د ژمي په سخته یخنۍ کې ماشومان داسې لړزېږي خو چا سپاره لاس کې نیولی چا قرآن شریف لاس کې نیولی مور رالېږلی که په کراره نه یې تللی تپېړی ورکړی چې زر به بیا شي ملا ته کېنه دا د افغانانو بیخي عادت ګرځېدلی ده چې د سهار د مانځه نه چې بېلمازه مور و پلار هم خپل بچی جومات ته لېږي وصلت جماعت دی ولې لیږي د دې ولس له جماعت سره رابطه ده د دې ولس له ملا سره رابطه ده د ولس په دې اسلام باندې میان ده د دې لپاره د قربانۍ لپاره آماده ده خو که کله دا د جهاد په خلاف درېږي تر ډېره حده به یې ملامتیا د مجاهد په غاړه باندې مجاهد د دا ولس پاللی نه مجاهد د دې ولس سره د تعامل هغه لاره غوره کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده هغه لاره د قدم یې اخیستې چې صحابه کرام رضی الله عنهم د ولسونو سره پرې چلېدل نو د دې لپاره چې موږ له ولس نه پردي نه شو ولس له موږ نه پردی نه شي یو د بل متقابل حقوق هم ادا کړي وي او دا ولس هم له ځانه زړه بدی کړی نه وي په لوی لاس هم د دښمن په صف کې درولی نه وي راځي چې خپل مسؤلیتونه درک کړو زمونږ مسؤلیت د مجاهد په حیث یوازې دا نه ده چې ټوپک پورته کړو څڼې ډبرې کړو پګړۍ کږه وږه کړو ټوپک پورته کړو له دې خوا بې تدبیره په دښمن ور منډه کړو او له دې خوا بې تدبیره ترې رامنډه کړو مسؤلیت د موږ یوازې د ټوپک په پورته کولو نه ادا کېږي دا جهاد اصلا موږ د مسلمانانو لپاره کوو د مسلمانانو د عزت د خوندي کولو لپاره کوو د الله د دین د خوندي کولو لپاره کوو د الله د کلمې د لوړولو لپاره کوو د دغه ولس د ننګ او ناموس د ساتنې لپاره کوو د دوی د مال او د ابرو د ساتنې د حفاظت لپاره کوو که چېرې دا ولس را نه ازارېږي نو بیا خو موږ جګړه ماران یو بیا خو موږ مجاهدین نه یو بیا خو به موږ د جګړې او د جهاد تر منځ فرق نه یې پېژندلی ورونو د مجاهد ډېر مسؤلیتونه دي له ولس سره د تعامل په اړه خو دی د خپلو عیني شرایطو د اوسني وضعیت په رڼا کې تاسو ته یو څو مسؤلیتونه داسې وایم چې هغه عملا تاسو ورسره مخ یاستئ او باید هغه مسؤلیتونه ادا کړئ خو له دې امله چې هغه مسؤلیتونه موږ له ښه درک کړي نه دي هغه د خپلو ذمهواریو په فهرست کې شامل کړي نه دي نو ځکه رانه پاتې دي اول مسؤلیت د مجاهد دا دی چې دی به د مسلمانانو د هغه کلي ولس چې دی پکې اوسېږي د هغه خلکو د هغو امنیت به تامینوي د امنیت د تامینولو یې معنا دا ده مجاهده ته چې له خپل ګروپ سره له خپل توپک سره له خپلې ډلې سره له خپل صلاحیت او تسلط سره په دې کلي کې اوسېږي نو باید د دې کلي خلک د دې کلي پېغلې د دې کلي ځوانان د دې کلي ضعیفان د دې کلي بوډاګان د دې کلي نر او ښځې د دې کلي ماشومان د دې کلي ټول اوسېدونکي هغه خپل ځان خوندي احساس کړي د شپې داسې ویده شي داسې بېغمه ویده شي چې لا د دروازې بندولو ته یې پام نه وي وایي زه مجاهدین شته غل نه شي راوتلی ولې وایي مجاهدین شته ډاکو نه شي راوتلی ولې مجاهدین شته تا ډېر خلکو ته دا احساس ورکړی عملا دې دا ورته ښودلی چې تاسو بېغمه خوبونه ورکوئ زه شپې رڼې تېروم ځکه زه د تاسو د ناموس د تاسو د ننګ د تاسو د ابرو د تاسو د عزت سپایي یم زه په وفدار یم زه به ویښ پاتې شم زه به وکړېږم زه به بېخوبه شم زه به د ژمي یخو بادونو ته ودرېږم زه به د اوړي ګرمیو ته ودرېږم د دې لپاره چې تاسو خوندي پاتې شي که دا احساس دې ورکړه ورته باور وکړه چې نارینه خو څه کوي ځوانان خو لا څه کوي چې ښځې او پېغلې به هم د قربانۍ ډګر ته له تاسو سره راوځي شریکېږي په هغه حدودو کې چې دوی ته مناسب دي هغوی به خپلې قربانۍ باور وکړه چې خپلې ګاڼې خو خرڅې کړي تاسو ته ټوپک او بارود او مرمۍ واخلي باور وکړئ چې ښځه په تناره ډوډۍ پخوي چې اوله توده ډوډۍ کوڅې ته تاته راولي وي اوله ډوډۍ تاته جومات ته تاته راولي وي خپل ورور ته خپل بچي ته یې ورکړي چې دا یوسه مجاهد ته ورسوه ځکه چې تا هغه ته امنیت تامین کړی د امنیت د تامینولو معنا دا ده چې ته به په کلي کې بد سړی نه پرېږدې د بد سړي به غوږونه کاوې ظالم به نه پرېږدې لوپر به نه پرېږدې لوچک او بدکار او بزنکباز او بچهباز او قمارباز او بد بازان چې څومره دي دا به نه پرېږدې د نه پرېږدې معنا به نه شي وژنې دی دا غواړې دی په خبره به یې پوه کوي دعوت به ورته کوي تهدیدوي به یې غوږونه به یې پېتاووي که نه سړی کېده سب جانانه فرش وهل به ورکوي ورته خو داسې وهل چې غوښه اوسي چې وډوکی مات نه شي دا بد خلک دا انسانان ازاروي چې دا د خلکو لوڼې ازاروي دا د خلکو بچیان ازاروي دا د خلکو مالونه پټوي دا د خلکو ابرو ته تاوان رسوي ته یو مثال داسې قایم کړه بیا دا خو دارن بغیرت خلک دي دا دې بیا راولي شا کور ته د شپې ور واوړي دا دې به د چا لور ته د ګودر لاره ونیسي دې به دی مر وګڼه مشه دی بیا د ګودر لاره ونیسي د چا پېغلې ته خو که د تا هیبت هلته قایم وي او تا خپل مسؤلیت درکړی وي مجاهده ته باید د خلکو د ژوند سپایي او پاسدار اوسېږي داسې نه چې ته په خپله ورته غل شي ته د مال غلي ته د زوی غلي ته د لور غلي ته د سوري غلي ته د باغ غلي ته د ونې غلي ته د قرباني د پوستکي غلي نه ته هلته شرعا په دې مکلف شي چې د دې خلکو امنیت بنیسي یو قصه درته کوم په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه شپه د مدینې منورې د کلي نه لږ د باندې غزمغال اوازونه هیا هو اورېدل شوه صحابه کرام رضی الله عنهم راپورته شول راویښ شول چې دا څه پېښه شوې چا حمله وکړه په مدینې باندې دښمن راغی محاصره شو خپل منځو کې جنګ ده څه څه ده نو دوی سره راوتل بیرون کوڅو میدانونو ته چې یو بل نه پوښتنه وکړي چې څه چل ده ګوري چې په همدې حالت کې یو څوک په اس باندې سور ده او په تېز رفتار د دوی خواته را روان دی یو کس ده چې کله را نږدې شو ګوري چې هسې هم شاتوری کس څه شي ورباندې ځین مینه وي نه ده چې را نږدې شو ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او خلکو ته وایي مطمئن اوسئ بېغمه اوسئ دښمن او څه خطر نشته ده هغه فلانی کاروان چې تللی هغه را رسېدلی دی اوس دلته واړول ټول خلک ویده دي صحابه کرام لا خبر نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو مخکې د هغه اوازونه اورېدلي دي نو دی انتظار نه ده کړی چې ودرې نور خلک د ورشي د وضعیت حال دې معلوم کړي په خپله په اس باندې سپور شوی دی او د یو مجاهد په حیث باندې په خپل ځان د خطر ځای ته رسولی ده په خپل وضعیت معلوم کړی ده په خپل بېرته راغلی د خپل کلي خلکو ته اطمینان ورکوي چې بېغمه خوب وکوئ نو راغلی وم خیرت د دښمن نه دغه کاروان را رسېدلی قافله د سفر نه را رسېدلې ده دا څه دلالت کوي دا په دې دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د الله رسول و لکه څنګه چې د اسلامي دولت مشر و لکه څنګه چې د امت رهبر او داعیم و لکه څنګه چې د مدینې د مسجد امام و لکه څنګه چې د خلکو مربي او پیشوا و دغسې د شپې پیردار هم و د دوی دغسې د مدینې د خلکو د پیرې غبه هم ورسره وه عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین امیر المؤمنین یعنی د دنیا د ټولو مؤمنانو مشر و د دنیا د ټولو مؤمنانو مشر ټول صلاحیتونه ورسره و دا یې کولی شو چې شپه تقسیم کړي او سل سل کسان په پیره باندې وګماري چې سل کسان غزنه کوي سل کسان پیره کوي سل کسان شرق کې اوسي سل کسان په دې غرب د مدینه کې اوسي یو سل کسان په دې منځ کوڅو کې ګرځي دا یې کولی شو هغه غوښتل چې امت ته داسې یو مثال پرېږدي چې دا مسلمانان چې وروسته را روان دي هغه د ده په نقش قدم باندې لاړ شي او د خپل مسؤلیت درک کړي هغه به خپله ټوله شپه رانه تېروله د شپې به راویښ شو خلکو به خوبونه کول او دی به د مدینې منورې په کوڅو کې د خپلې تورې سره ګرځېدل یو ورځ ور شو د مدینې منورې د کلي تر څنګ لږ د باندې په یو ځای کې اور بلېږي یو وخت ورغی ور شو سړی دی او یو وړه غو نشه مګه یو هل یو چې سوال مې سوال یو شي درولای دی صادر مدر او یو خزه ده په دې شی مګه کې ګیری دي او دوه ورته بل کړی نو بیا دی لنیزین چې ور ګوري خزه ده لږ تکنه شو خنوله دې ته ودرېده سړی ته یې وخت ویل دلته راشه چې راغلی ته څوک یې وایي زه د دې اعرابو نه د دې بانډچیانو نه یو څوک یم ښځه مې په اولاد مریضه وه د حمل د وزن تکلیف یې درلود هلته له ما سره څوک نه وو راغلو چې په دې کلي کې دلته نږدې ووسو دلته چې که څه راپېښ شي مرګ ژوند ده نو په دې کلي کې خو به یم عمر رضی الله عنه په دې شپه کې په دې تیاره کې بیرته کور ته ځان رارسوي خپله ښځه د ځان سره اخلي خپله ښځه د ځان سره اخلي او یو څه خوراکي مواد دا له ځان سره اخلي دی خپله ښځه په همدې شپه کې په تیاره کې ورولي ښځې ته وایي ته هغه خیمې ته ورشه او دا سړي ته وایي ته لږ رابېرت شه راځه زه ورته به دا تکلیفونه کوڅې به وکړو د دې دپاره چې هغه سړی د یو ډول تکلیف د یو ډول تشویش د اضطراب د غم د خفګان په حالت کې ده هغه له ځان سره په خبرو په کیسو په دعوت او په مسلو په دې باندې مصروفوي او ښځه ورځي هلته د هغې ښځې تیمارداري کوي د هغې ښځې علاج کوي کومک ورسره کوي هر څه خدمت چې پکار وي هغه ورته کوي د امیرالمؤمنین ښځه ده په نیمه شپه کې راوتلی د خپل امت نه د خپل ولس نه ځان خبروي د هغوی د حالاتو نه ځان ازاد کوي مجاهد ته هم دغسې کوي که ته ماښام وخورې نور به تر سهاره پورې لا پیغام نه کوی هغه پخواني جهاد کې به ښه وله پیرې به خلکو کولې اوس د پیرې هم سستي راغلې ده نو چې څو لحظې تېرې شي لږ ساعت تېر شي هغه ځای غږ کوي تر دې وخته پورې دا سړی پوه نه دی چې دا څوک دی ما ته څوک راغی دا ښځه چا راوسته دا خدمت دې ما څوک کوي چې ښځه له تکلیف نه خلاصه شو بچی پیدا شو د عمر رضیالله ښځه دا غږ یا امیر المؤمنین ابشر صاحبک بغلام امیر المؤمنین د انډیوال ته د دې زوی ږیره یې ورکړه سړی ور ټکان خوري سبحان الله امیر المؤمنین سره زه ناست یم په دې نیمه شپه کې امیر المؤمنین خپله ښځه راوستلې د ما د ښځې علاج کوي ورباندې خدمت یې کوي دې ته وایي د اسلام حقیقي روح دې ته وایي نه ده مسلماني مسلماني دې ته وایي چې ته ځان تکلیف کې د شمع غوندې ویلې شي خلکو ته رڼا وکړي دا نه چې بازار غوندې ورته زه مجاهد شم او ټوپک ګرځوم نه بل تاسې زما خدمت کوئ زه تاسې آقا یم او تاسې زما غلامان یاست دغه نه د جهاد روح ده نه د جهاد طریقه ده ای حیرانېږي سبحان الله امیر المؤمنین له ما سره په تیاره کې په شپه کې ناست ما د لا ټاپي کیسې راته کوي او د امیر المؤمنین پېغله ښځه چې د علي رضی الله لور ده هغه د ما د ښځې خدمت کوي ام کلثوم بنت علي رضی الله عنها هغه د ما د ښځې خدمت کوي او په نیمه شپه کې نو که عمر رضی الله عنه د شپې نه ګرځېدی د شپې تیره نه کولی د شپې خلکو ته اطمینان نه ورکولی هغه به څه پوه شوی کېدای شي په دې ښځې به داسې مصیبت پېښ شوی چې سبا به ټول د مدینې خلکو ورته څوک څوک کاوه افسوس به یې کاوه او بیا به د چا الله ته ټکېدلی ورونو د خلکو مسؤل د خلکو د امنیت ساتل دا د تا مسؤلیت ده او د تا مسؤلیت په دې ده چې ته عملا دا خلکو ته ثابته کړې چې ګورې زه په شپه کې ویښ یم د دې کلي نه تاوېږم راتاوېږم ګزمن زه کوم پیرم زه کوم د تاسې درمند هم زه ساتم د تاسې کور کلی هم زه ساتم تاسې په ورځ کې هم په اطمینان کې اوسئ دلته نه لوشخان ګرځېدی شي نه لوفران ګرځېدی شي نه څوک په چا باندې ظلم کولی شي نه څوک د چا مال خوړلی شي تاسې بېغمه اوسئ او خلک تاسو خواته رجوع کوي تاسو وینئ چې اوس په راډیوګانو کې په تلویزیونونو په دې اخبارو په دې کې ټول له یوه همدا خبرې اوري چې خلک خپل قضایه او خپل جنجالونه حکومت ته نه وروړي مجاهدینو ته وروړي مجاهد په دې خاطر تا ته نه ده وروسته مجاهد یې په دې خاطر تا ته وایي چې ته د الله د دین فیصله وکړې ځکه دوی د الله بندګان دي مسلمان ولس ده دوی غواړي خپله فیصله په اسلام وکړي او هغه زندګي حکومت د هغه ورته اسلام فیصله نه کوي هغه رشوتونه ورنه غواړي هغه د انګرېز د قانون فیصله ورته کوي هغه تا ته د دې په خاطر نه وایي چې تا څه نه خبرې دي هغه په دې خاطر وایي چې ګوندې ته ورته د اسلام فیصله وکړې چې ته د اسلام فیصله یو ته وکړه هغه بل بل ته وایي بل بل ته وایي ټول تا خواته را روان دي د خلکو قضایاب هم ته بیا د اسلام د حدودو او د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې ورته فیصله کوي وروڼه امنیت نیول د خلکو که دا په کلي کې دي که دا په ولایت کې دي که دا په لویو لارو کې دي په لویو لارو کې دي دا د تاسو مسؤلیت ده په لویو لارو ته راوتل او د لویو لارو بندول دا په دې معنا نه دي چې باید موږ خلک تهدید کړو خلک وډبو خلک ووهو خلک وځورو نه چې کله لوی لارو ته مجاهدین راوځي یا راپور لري یا د دښمن ته کمین کې ناست دي باید داسې احساس ورکړي دې خلکو ته چې دا خلک په لاره تېرېږي هر څوک د کړکۍ نه سرونه ورته راووایي چې او د مجاهد ما ولیده داسې نه چې ومینو اعوذ بالله وایي او ځان پټوي درنه خلکو سره ښه رویه که موټر تالاشي کوي راوځي ودې دراو موټر ته ورپورته شه سم د مسلمانۍ سلام ورسوه سم په مینه محبت دې خلکو ته خبر شورونه زه د تا خدمتګار یم زه مسلمان یم موږ ته دا کم کار کوو دا زموږ یو امنیتي مجبوریت ده د خلکو د ځورولو په نیت باندې نه دی موږ هر څوک هر څوک نه ځورو هر چا سره کار نشته که یو څوک تلاشي کوي اجازه ترې غواړه د اجازې نه وروسته ښکلا شوې که بښنه معذرت کې نه وغواړه دغه خاطر ورښه کړه زړه یې ورښه کړه په دې دوه ټکو باندې که ته هېڅ بلا نه پرېوځي چېرته یې ورور اجازه ده چې زه یو لاس در باندې تېر کړم یو تلاشي وکوم په دې هغه خوشحالېږي چې کله یو تلاشي ته واخلې به ورور بښنه غواړم تکلیف مې کړې بښنه راته وکوه په دې باندې نه د تا ملا ماتېږي نه د ژبه ګونګې کېږي نه ذلیله کېږي په دې څه د اسلام عزت او د اسلام نیک اخلاق خلکو ته تمثیلوي هسې کور کلي ته لاړم چې یاره خپل د سړي زوی راختلی و چې راځي چې سم سلام یې واچاوه بیا یې سم په مینه محبت د خلکو سره خبره کوله او بیا چې خلکو ته راشي کوله سمه به پوښتنه ترې کوله په اخر کې سم معذرت وغوښته تکلیف دی خلکو نه خو که ته راپورته شې لکه میر غضب غوندې بس دا ووهه او دا کته کوه دا وغورځوه ده ته چوله ورکوه بل ته ترخه خبره وکړه بل باندې سترګې برګې کړه نو خو تا خو اسلام بدنامه تا خو جهاد بدنامه نو که د لارو امنیت ده د تاسو مسؤلیت ده که د کلو امنیت ده د تاسو مسؤلیت ده که د ولسوالیو امنیت ده یوه برخه یې اوس در په غاړه وي یوه برخه به یې در په غاړه کېږي وروسته بیا را روانه داسې نه شي الله دې نه شي چې دغه طالبان راته پروني ټوپکیان شي دغه ننني مجاهدین دغه قاریان دغه ملایان دغه استادان دغه نیکان خلک دغه د دین په جذبه د دین د ساتنې لپاره راوتلي خلک دا راته بیا پاتې کیان شي او د خلکو د ځورولو باعث وګرځي امنیت ساتل د خلکو امنیت ساتل د ظلم مخنیوی د بدو خلکو مخنیوی دا د تا وظیفه ده د ټوپک د پورته کولو تر څنګ چې څنګه د ټوپک په اوږه ده او د دښمن سره مقابله پې کوي همدغسې به د دې خلکو امنیت هم ته ساتي دا باید احساس دا مسؤلیت باید احساس او که دا مسؤلیت احساس نه کړې ته یو بې احساسه انسان پاتې کېږي ورځ په ورځ د تا زړه سختېږي چې په زړه کې د سختي راغلی د خپل ولس په حق کې بیا هم ته له سخت زړه نه کار اخلي د وحشت معامله ورسره کوي د دهشت معامله ورسره کوي بیا به نه میا پرېږدي نه به ملا پرېږدي نه به حاجي پرېږدي نه به سپینګیری پرېږدي بس هر یو ته بیا په برګو سترګو ګوري هر یو به بیا له تانه نفرت کوي او ته به هر یو ته بیا د دښمن په سترګو ګوري او دوی به هم وایي چې څه وخت به مې الله درنه خلاص کړي څه وخت به الله د خاورو درنه خلاص کړي دا هغه مسؤلیت دی چې موږ هېر شوی چې د خلکو د امنیت ساتل د خلکو دپاره پیره کول د خلکو دپاره ګزمه کول د خلکو دپاره شپې رڼول دا زما مسؤلیت یو بل قصه درته کوم زه کشر وم د کابل په ښار کې زمونږ کور په یوه ناحیه کې غلاوې به ډېرې کېدې هره شپه به یو ځای کې کور ته څو غله ورغلي وو څوک به تړلي وو څوک به وژلي وو څوک شانه به شیان وړي بیخي ډېرې غلاوې کېدې بس ته یو ګروپ وو چې هر خوا ته بلا رسول یې مخنیوي نه درش پیتم کال دیارلس سوه درش پیتم کال مجاهدین خبر شو چې داسې دغسې وضعیت دی د شپې راغلل په یو ځای کې کمین ونیو په کوڅې کې کمین شپه کې ګوري دغه شغله یو ځای کې غلا کړې ده د یو تلویزیون پښه ده یو څو دنې قالین افشا کړي دي یو بل یو څو دنې بسترې ګلمونه او دا شیان افشا کړي دي اوسپنې یو په یو کوڅه کې را روان دي مخکې ورپورته شو کلک یې ونیول ګوري چې ټوپک یو یا دوه ورسره د رښتیا دي دا نور یې د لرګي جوړ کړي دي ټوپک یې د لرګي جوړ کړي دي راکټ یې د لرګي جوړ کړی ده طبیعي والا ګرینوک نه دا یې د لرګي جوړ کړی ده خو یو ډول سره د رښتیا وسلې نشته دا یې راوستل نږدې یو ځای کې دولتي پوسته وه نږدې دولتي پوستې نه داسې یو دوه سوه متره لږې په یو ځای کې کوڅې مخې ته یوه کنده وه بس په دې کنده کې یوه یوه مرمۍ وویشتل په دې سر سر باندې د یو په خټه تلویزیون کېښوده د بل په خټه باندې قالینې کېښودې د بل په خټه بسترې او ګلمونه دا کېښودل خط ورسره پرېښود همغلته داسې نور غونې ته نه لاړه بیا تر څو چې ما یادېږي په هغه ځای کې نه غل راغی نه د چا غلا وشو دولت هېڅ ونه کولی شو پوستې هېڅ ونه کولی شو حکومت هېڅ ونه کولی شو په یو دوه شاو شډل مجاهدین را پیدا شول خلک د لوی مصیبت نه بېغمه کړ غله یې مردار کړ خط ورسره پرېښوده سبا ته هر څوک راتلل دوی لیدل زړه مطمئن کېده د خلکو ابرو خوندي شو د خلکو ښځې خوندي شو د خلکو مال هم خوندي شو مجاهده که څه دی غله مخه ونیسي همداسې به د خلکو امنیت خوندي شي خلک د خیر حسې درته ووایي خلک به خپل راشه درمن په پټي کې پرېږدي بېغمه به راځي په کور کې به خوب کوي او سبا به بېرته ورځي چې پرون دې دا مسؤلیت احساس کړی و په ټوله دنیا کې ته په څه شي باندې مشهوره یې د طالبانو وخت په ټوله دنیا کې طالبان په څه شي مشهوره وو په امنیت ډالر د خلکو په پلاستیک کې پښه کړي وو په شفافو پلاستیکونو کې به یې پیسې پښه کړي وې روانې یو وخت داسې و چې ولاړ موټر به د خلکو د کور مخې ته چې سبا به راویښ ګوري چې ټایرونه خلاص دي موټر داسې ولاړ ده ټایرونه خلکو غلو وړي دي خو د تا په وخت کې به خلکو موټر څه شي موټرونه به یې پرېښودل دوی به تېنه لاړ یو شپه دوه شپې وروسته به راغی ورته څوک به نږدې شوي نه وو نو د خپل ولس په اړه د مسؤلیتونو په یو سلسله کې اول مسؤلیت د مجاهد دا دی چې دی به د دې خپل ولس لپاره امنیت برابروي د دې امنیت به ساتي د مال امنیت به ساتي د سر امنیت به ساتي د ابرو د عزت د ناموس امنیت به ساتي د لورو د زوی امنیت به ساتي د ظلم مخه به نیسي د غله مخه به نیسي د ډاکو د بدکارو د لوچکو د دوه مخه به نیسي یو داسې فضا به هلته قایموي چې خلک واقعا دا احساس کړي چې دلته د اسلام مجاهدین شته د اسلام مجاهدین د ټوپک مجاهدین نه چې ټوپک په اوږه ده بس د اسلام مجاهدین دلته شته بېغمه به خلک بیا ورځ به هم په اطمینان تېروي شپه به هم په اطمینان تېروي اول به څوک پرې ظلم نه شي کولی او که څوک پرې ظلم کوي نو بیا به د عدل یو مرجع ورمعلومه وي چې دغه فلانی خو ما ته عدل را رسولی شي دې خو زما په قضیه کې عدل کولی شي بیا به تا ته خلک خپله عریضه هم راوړي خپل شکایت به هم راوړي خپله قضیه به هم راوړي خپله دوسیه به هم خلک تا ته راوړي ځکه تا به خپل ګڼي او ته به ورته د اسلام فیصلې کوي خو چې ته خپله خو په اسلام پوه شي که نه یوازې ته خو خپله د اسلام د روح نه آګاه شي که ته په خپله د اسلام د روح نه ناخبره یې بس یوازې توپک او یوازې خشونت پېژني د عواطفو د احساساتو د مهربانۍ له دې صفاتو نه محروم یې نو بیا خو به خلک خود له تا نه تښتي چې لږې نور هم تنګ کړي خود به ورځې د خون صف کې بدلېږي چې لږې نور هم تنګ کړي خود به ټوپک اخلي ملېشې وربکیان درته جوړېږي دا خو د تا له لاسه داسې کېږي پرون ولې نه کېده بله ورځ ولې نه کېده خدا به د قربانۍ په پوستې کې تم کړي یا به په ډوډۍ څنګه کړي تاسو باور وکړئ چې ما ته یو شخص ته وکوله ډېر زر متاثر شوم وایي په یو ځای کې ما ولیدل مجاهدین په یو ځای کې ماسره شوي وو سخت ماسره وو او بیا په دغه ماسره کې وایي دا مجاهدین شو داسې هلکان هلکان خلک وو باور وکړئ چې ژړا مې ورته راغله یوه ورځ دوه ورځې دوی ماسره وو او دغه مجاهد هلکانو دوی وایي د چا در ونه ټکاوه چې ډوډۍ ته نه وغواړي او نور جنګ و خلک راوتل نه په کورو کې بند و یو سړي کیسه کوم چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې د ونې پاڼې به یې داسې راوچوګلې او بیا یې دا پاڼې وژولې وبه یې خوړلې د ونې پاڼې ترخې ولې د دې ونې پاڼې به یې داسې راوچوګلې لوږې نه دا به یې راوچوګلې او تنکۍ تنکۍ بیا به یې وژولې وژولې وبه یې خوړلې ورځې د ونو په پاڼو باندې تېروله د چا ډېر نه ټکاوه که هغه نن که هغه په هغه ورځ باندې هغه ایثار نه وای کړی په هغه ورځ دا سړیتوب نه وای کړی نن به د هغه تاریخ قایم نه و نن به یې خلکو مثال نه بیاناوه هغه کولی شي چې چا دروازه ووهي ور ماته کړي وشي راوباسي ماته ډوډۍ راوباسي هغه چې پرون د ولو پاڼې خوړلې دي نن په تاریخ کې نوم په زرینو کرښو لیکلی دی خلک د مثال په طور باندې یادوي د امنیت ساتل ورونو دا د موږ تاسو مسؤلیت ده باید په جدي ډول احساس کو او عمل ورباندې وکړو خلک تنګ نه کړو خلکو ته د اطمینان او د راحت احساس ورکړو دویم مسؤلیت د مجاهد د مسؤلیتونو نه د ولس سره د تعامل په اړه باندې هغه خدمت ده چې مجاهد ته به د دې ولس خدمت هم کوي او دا خدمت ته څنګه کولی شي کوم ډول خدمات وکوي چا ته یې وکوي څه وخت یې وکوي په کومو وسایلو باندې یې وکوي ته خو یو ټوپک لري او خپل هم بې ځایه او بې مرکزه او بې کوره سړی نو دا خدمت به ته خلکو ته څنګه کوې د خدمت ډېر ډګرونه او ډېر مجالونه او تاسو یې ښه په اسانه باندې کولی شئ چې ما د احساس درکې پیدا شي ما د زړه ضمیر دې ژوندی شي کولی شي زه فقط یو څو مثالونه درته وایم ته چې په کوم کلي کې اوسېږي مجاهد د خپلې ډلې سره د خپل ګروپ سره د خپلې جبهې سره په دغه کلي ولس کې دلته به یتیمان به هېڅ به نه وي ها د چا په پلار شهید شوی مړ شوی هېڅ به نه وي یتیمان به وي یتیمان نجونې به وي یتیمان هلکان به وي بې سرپرسته به وي او ته چې څومره مصارف په کال په میاشت کې په هفته کې په ورځ کې کوې دا ډېر مصارف دي د دغه مصارفو چې بیخي ته په ورځ کې یوه یوه روپۍ هم بچت کې ته په ټول کال کې دومره کولی شي په ټول کال کې چې په دغه کلي کې ته لس کسان شل کسان یتیمان تشخیص کړه معلوم دی چې دا یتیمان دي د اختر ورځ را روانه ده مجاهده ته خو دومره کولی شي چې لاړ شي یوازې یوه یوه جوړه پلاستیکي کپړه کې واخلې او راوړه د یتیمانو باندې وویشي هغې ته ته ورکړي مولانا ته تیار کې چې دغه موږ مجاهدین یو د تاسو د کلي تر څنګ راته اوسېږو یا د کلي مجاهدین یو د کلي کې اوسېږو نور هم څه لاسه نه کېږي بس دغه زر روپۍ یې پیدا کړي په دغه باندې یو شل جوړه پلاستیکي چپلکې راوړي دغه د یتیمانو ته ورکړي دا یتیم چې دا د تا چپلکې پښو کوي چې د مور په پښو وي نو مور هم درته دعا کوي چې خور دا چپلکې په پښو وي نو خور درته دعا کوي چې انا یې دا تپله کې په پښو ویني انا یې درته دعا کوي او دا به ټول د زر روپیې متاع نه وي د زر روپیې هم نه شي خرچه کولی د زر روپیې خدمت هم نه شي کولی ته د شلو شلو روپیو خولۍ ورته نه شي اخیستی ته د دوو دوو سوو روپیو د دوو دوو سوو روپیو چې واجب صاحب ته ووایې دوکاندار ته ووایې او تاجر ته ووایې د خپلې خپلې بودجې نه د خپلې خرچې نه بچت کړي په د څه د اختر یو جوړه جامې د وړو ماشومانو ته نه شي کولی د یتیمانو ته چې تا نن جامې ورته ورکړې تیارې ګنډلې جامې یا یو دوه سوه روپۍ ورسره چې په دې باندې یې وګنډه ورته دا جامې چې د اختر په ورځ په تن کړې چې هر څوک یې ویني نو وایي ورته یو ور به ورته وایي چې دا جامې ورته مجاهدینو کړې دي دا خپل واره ګڼلی دی دا یې د شهید بچیان ګڼلي دي دا مجاهدینو ورته دا جامې راوړي دي چې تر څو دا جامې د زه په تن کې ته د مور هم یادې د نیا هم یادې د ترې هم یادې د ماما هم یادې د همۍ هم یادې د هر چا د ټول به درته دا وي ته دا نشې کولی چې په ټول کال کې دوه زره روپۍ بچت کړې او په دې دوه زره روپیو باندې ته یو سل جوړه جامې څلور جوړه جامې د یتیمانو ته وکړې د شل زره روپۍ خو ته یوازې د موبایل کارت استعمالوې هغه هم په ګپ شپ باندې ته په دې کلي کې وینې چې کونډې شته ته دا نه شي کولی چې په ټول کال کې یو ورځ پیسې راجمع کړي یا له خپله یا له بله یو ځای راپیدا کړي او بیا لاړ شي یو پنځوس ټیکري واخلي پړونې او دا بیا په خپله نه چې بیا چادر ته ودرېږي ها خو دې دا پړونې واخلي نه د کلي څو سپین ږیري مشران راټول کړي د کلي مولانا د مسجد دا ورته کېنول کوی شي بس موږ کې دومره احساس پیدا شوی چې بس دا د موږ خورلان دی دا کونډې شوي د دې مېرونه د موږ سره په سر شهیدان شوي یا وفات شوي دي بل شوي دي موږ دې په هکله دومره مسؤلیت احساس کړی چې که د دې په سر سوری نه شي جوړولی نو دغه یو چې پرېښو د دې په سر ورسولی شي ته دا دې مجلس ته لیکلي ورکړه او بیا دوی چې دا په دې کلي باندې تقسیم ته په یوه ورځ په کلي کې پنځوس شکلي تقسیم کړه که دا دا کلي درته په چینو شي ونه ګړل او دا چینه او دا کلي درته چې دعاوې ونه کړلې دا په نیمه شپه راپورته وشو او لاسونه د چا په حق کې پورته نه کړه نو بیا زه ملامت ته پنځوس شکلي په کونډو باندې تقسیم کړه ته دا احساس ورته ورکړه چې خور زه د تا سر لو کېدو ته نه پرېږدم که د تا سر نن لوټ شوی مېړه دې شهید شوی وفات شوی په دې ولس کې داسې یو بل څوک شته چې هغه د تا سر در پټوي تا دې پرده کېدو ته نه پرېږدي ته دا نشي کولی مجاهده ولې نشي کولی ټوپک خرڅ کړه دغه کار وکړه د غنیمت نه دغه کار وکړه د کور نه دغه کار وکړه دا ملت مسلمان ده دا ته به د خیر کارونه شروع کړه باور وکړه چې په لکونو په میلیونونو روپۍ خلک په اختیار کې درکړي چې ته دومره د خیر کارونه کوې چې چې بدو خلکو بدو موسسو ته ورکوم ولې تا ته نه درکوم چې تا کې دومره د خیر احساس شته ده دا د خدمت هغه مضامین دي چې ډېر په اسانه باندې کېږي په ډېرو کمو پیسو باندې کېږي د تا په کلي په ولس کې یو بیچاره یو دربدره یو محتاج یو معذوره یو څوک به خامخا وي چې هغه د چارګۍ سوال کوي هغه د خلکو درد ته درېږي دغه بچیان د یو درد ته درېږي د بل درد ته درېږي او چې به یې مصارف ټول راوسنجوي نو دغه به بېچارګي په ټوله میاشت کې یو بوجي وړو ته ضرورت وي او دا یو بوجي وړه په ټول یو نیم زر یا دوه زر روپۍ به وي یو نیم زر دوه زر افغانۍ دا به وي نو چې یو نیم زر روپۍ باندې یو نیم زر افغانۍ باندې یو بوجي فرض کړي لس بوجي به څه شي پنځلس زره ته پنځلس زره روپۍ په ټول کلي کې د ټول کال دپاره نه شي پیدا کولی چې لس بجې وړه راوړې بیا یو کور ته یې واچوې وایي چې نه بس تاسې له ګدایي نه خلاص شو هغه هم جادي نه تاسې د یو کال هلوکه درکړه پنځلس زره روپۍ نه شي پیدا کوی والله خو دا پنځلس زره روپۍ خو زه له خپل جبه درکړم را خو ته مثال قایم کړه په خپل کلي کې یو محتاج دربدره مسکینه کورنۍ دی معذور دی یو ګډ دی یو شل دی وړانده کورنۍ وګوره او ته یو ځل ته لس بجې وړه راوړه کور کې ورکوز ته چې انګازې خوري یې په ولس کې خورې شي د افلانو له ګدایي نه بند کړي او لږ بجې وړې کور کې ورته واچول پنځلس زره روپۍ چې ټول ته په ټول کال کې پنځلس زره روپۍ نشي پیدا کولی مجاهده جبهه والا قومندان ته چې ته د کلي یو محتاج یو چاره ور وکوي ته دا بالکل کولی شي خو نه یې کوي احساس درته نشته چا روزلی نه د اسلام پوره روح باندې پوه شوی نه د صحابه کرامو په حق کې الله فرمایي چې دوی څه رقم خلک وو په مؤمنانو باندې به څنګه وو دوی په مؤمنانو باندې به دوی مهربان وو اشداء على الكفار رحماء بينهم خپل منځ کې به مهربان وو په دښمن باندې به سخت و په دښمن باندې لکه زمری سخت ورغه زړه دې ورته د فولادو که د تیږې که وليجدوا فيكم غلظة الله فرمایي په تاسو کې د سختي وویني دا دښمن خو خپلو ته بیا مهربانه شي کونډه ته فکره ورسره یتیم ته خولۍ واخله پښې ابله د ژمي له یخنۍ نه او د اوړي له سرو شګو له سرو خاورو له ګرمۍ نه یې پرېږده او پلاستیکي چپلکو باندې په امان کړه محتاج او دربدره ته یو کال وړه ور واچوه د پنځو میاشتو د یوې میاشتې وړه ور واچوه هم دعا درته کوي یو نیم زر روپۍ خو یو سړی د میاشتې نسوار خوري د نسواران یو نیم زر روپۍ د میاشتې نسوار خوري سګرټیان